زمونږ بالا ماڼۍ کې ډاکټران شته یو خیرن ډاکټر ورته وي هغه چې ماخام ټول ډاکټران چوټي شي دغه د شپې ډیوټي چالو شي تسپیم پلاس کی خیرن ډاکټر هغه دا دوربین په وخت کې لګولې دلته دلته او دا د سټسکوپ چې ولګي کنه تاسو د ډاکټر څنګه ته په ایمان وې چې دومره سات کې د معلوم کړ چې دننه څه بلا ده په دې څه تندر پرې ولا دا څه کوي خانه پوری کوي ستا دماغ کې دا چول غواړي چې ما دوربینم په ولګولو او داسې جبم رويسته پی جبر او باسا داسې بیا سترګه هم وله دسې کي اوس ته په دې څه پوهېږې خوار شي چې سترګه یې دسې کوي ویې ګورې لا بعضې ډاکټر ته یو ښځه وله راغلې وه نو هغې ښځې ته یې ویلې چې ټټي کې خون کړی دي هغې وایي ډاکټر صاحب خو ما په ټټۍ کې خون نه دی او بیړي غرق شي ټټي کې خون کړی دي هغه پښتانه دا پوه شو چې ګنې په ټټۍ کې دې سړی مړ کړی دی خون کول خو سړی ته وایي ټټي کې خون کړی دی رنو ما خو په ټټۍ کې خون نه دی کړی هغه ورک شه څنګه کې ګن لیای مریض دی غلطي نه سمجھ دی بیا رانه نهستا نو مخکاره کوا پرچه راوالي نو مخکاره کوا هغې ورته لمن اوچته کړه، ګنې دا نوم مې ګوري. دا ستا د ملک ډاکټران دي. عرض مې دا و چې د خدای کارونه په چا پورې موقوف نه وي، یو لاړ شي بل به راځي، بل راشي بل به راځي، یو ملا وی خو دوی به مړ کړی وی، اوس تاسو ګورئ نه هر طرف نه د ملیانو چغار دی، څه ملیان خو داسې هم دي کنه غریبان چې. کمزوري دي پیسو ته نشي ټینګې ده لس زره روپۍ مدرسې ته چې وروړې هغه لاس اوچت کی یا الله تخت و بخت برقرار لري خدایا خدای ته ډېر ډېر غټ غټ کې خزله خیر کې لونه خې مست کې چې په دې سرک د سه خرمشت کې دا مونږ ورته دعا کوو دغه خزو ته مونږ بیبیان وایو دا چې کومه بربندې ګرځي دا بیبیان دي بیبیان زمونږ په علاقه کې یو معزز او شریف نو مال راغې مولانا زه دعا کوم دعا کوم ما الله دې نورم بنیاد خدای دې تباہ او برباد خدای دې بیړه غرق کړه کزه ډیپټي کمشنر ته ځم ستاسو خلکو کارونه کینی والله که په کال کې ورشم کتانی پولیس تا تاسو مردار یی پلیت یی چرته پرشکو کی رانیولی یی چرته صاحب بی لیسنه رانیولی یی چرته یو ښځه رالی وای مولا صاحب نا پولس دی خدای ورک کی مال ولی ویل زوی می چرته یو ګوټ شراب سکلیو خسته وینیو نو زه پولیس سره کلین دین او تعلق ساتم تاسو د پاره یې ساتم تاسو ټول مردار یې چر سوس کوي او مال رامنډې کې چې پولیس مونی سي زه تانیدار غریب ته ټلیفون وکم چې جی دا فقيري بوټه اسکلې ده او خاندم راو خاندم ورته بس پر اخلاصم کوم تاسو د پاره زهر اورز تاسو د لاسه پر روپۍ کې دوله سنې ګناګارېږم ستاسو په سر به زه دوزخ ته ځم تاسو یې ټول مردار کنا چانه خزه تختی دلی را منډه کوي د چا لور چا بوتلی را منډه کوي د چا زوی چا غوا کړی را منډه کوي چا دمه ګډوي دمه او پولیس یې درنه ونیسي رامړه کوي هغه خادي وکړه کې را دغه کې هغه په مخ لعنت واچو ما هغه شپارسم زستا پولیس تکو تاسو دلاس بجلیګر مولا او پرمټ بجلیګر مولا چې د پرمټو شوقي وي نن به په یونیورسيټي کې اوسې ده وزیر به قجیر فوی نن بمام درته ویل کېرونو آرام سره کېنئ اسلام آغاز ډېر زیر بکېږي تاسو وګورئ په دې رادیو کې میلاد شریف کوي د جمعې په شپه کوي میلاد شریف ناتخوانانه پکې راغوختي او صاحب په کې مقررین می خو چې میلاد شریف ختم شي و اوس د تازه ګل نه دبلې او سرنا واوري دی خو وګورئ غلړه کې خیال کوي چې دا اسلام اسلام چې شپک کاله وشو چې لګي دلی دي را تخکاری چې اسلام دغه ته وایي چې دوزخ موزخ نه یې انګیا دبکا شپکه الکه اخلا تا کړی وا نه جی دا کوچارانی پانتون کړه تا پټ کړی وي نه جیتو بس تغفر دا رچارانی پانتون دغه وګوره پولیس غریب چاپه واچولا خزاو سړی ونی و په یو بل خانه کې چې ویني و بویت لا عدالت کې پیش کړ څنګه چل شوه دی وی جی خیر خیریت سزور زیاته وای نه جی پر ازا سلا نه نه ګوره سبا وی نه جی خزینه تاسو خزې څنګه چل دی به داس ما وخت را راضی بس وای خزې دی له قانون کې څه سزا نشته هاي هاي اچ سبا روزي دا ستانه سره چې تیریږي برې ته تاوي مونږ چې تانه سره تیریږم آیات کرسی په ځان چوف کو چې یا الله خیر پیښ کې ا داسې برې ته تاوي چې سده وک چې بود بیا درته ګرځم جوارګرو پسې منډه منډه منډه منډه منډه ړې پړه کوچوي چرای ولی بوتلی نه چې بیا سبا خلاصي بیا ورته برې ته تاوي چې خان څنګه چل دی خانړه کې خیال کوي چې دا څه په شرمېدلی ملک کې تاړې دارې ما خدای راستی کا دا دنیا په څوک په بل اړې چې ورته غږ بیا ونه دی وای چې د مليانو څه کار دی سملو تتل دا مولا په کې لاچا کړي نو د تاوا چې د ګډې زویا ته په کې لاچا کړي ته چا کړي دا دولت درنه لري کوم تاو خر کې څه فرق دی یعنی ته په پیسو غاویره ما سره دولت نشته، سینه کې مې قرآن او حدیث پروت دی، زه پکې لا چا کړی یم او ته د ټول د غولو ډک یې، ته پکې چا نه یې کړی. بیا دې ړوند شوي قوم خپل حشر په هغه دفترو کې کتلی و؟ کتلی مو؟ ما به لیده، په مال روډ به زه تېرېدم، نو دفتر مخې ته به دا شیخان ولاړ وي، درخواست به یې داسې لاس کې وي، نو پولیس والا به ورته وي، او شیخه! څه چل دی؟ وزیر صاحب ته دک! شیخ به منډه کړه. هلکه ولې شیخ منډې والې ما چل چل دی؟ وي پولیس مې نیسي. مال ولې ویل درخواست مې راوړی و. بیا داسې چل در سره کېږي که نه؟ نو د الیکشن په وخت کې دا اډو کینډیډیټان د کونډو ښځو غوندې په کوڅو کې ګرځي او چې الیکشن تیر شي او وزیر شي بیا ترې ناوې جوړه شي بیا مخ چاته نه ښیي. بیا زموږ نیشنل والا بزرګان چې دي وایي وروڼو اسلام خو به کیږي خو دا د پښتنو حق غواړی که نه غواړی؟ غواړی که نه غواړی؟ نو تاسو خو هغه د دغه روڼه یی چا نه قبر کې ملایکو ته تپوس وکړو ویل من ربک هغه ورته غولې څه رب رب کې یو قپ مړی بنی وګه ما تاسو خو هغه سیزونه یی نو جاوی دا د پښتنو حق غواړي او کله غواړي نو په زور بیالو تاسو وه هغه دی وای هغه ستوره لرو صاحب په دې پیښور کې یو درې سلور کس دي چې پاغي ما نامي خي چې دا لوانه غوا دي پای پکې نشته په ډول ځان خرڅي درغاړي بوزي ملا بدل او ټکل اوس چې تاله خان درغاړي وزي داسې ته خوشحال شې درې ورځې خزه وای روټه خورې نه خان مملا ټپولې املا د لډې لټپولې کور دې د مردین جمعات شه ملا یې د لډې له ټپولې ده چې خر خو یې خو چې بار هم وړی شي او که نه. وا بېهوده قومه په څه پوهېږئ که نه ملا یې د لدې له نه ده ټپولې چې ته زما ډېر خوښ یې نه لکه یو ملا ته مې وایي چې هلکه خبره واوره دا جنازه دی چې وکړه دا دا خو ډېر لوی ارامي و ما ته یې ارامي و نو ما د کومه داسې په اودس کې جنازه کړې تاسو په ما د کومه داسې په اودس کې جنازه کړې ده خو لسو لوټې د جېبه راویستوې زمونږ دې سره کار و د دد پیل په خدای کورم وران که ورپسې. ملا هم خړ شو تاسو به واه واه واه ملا هم خړ واه واه واه هم خدای دې خله ټپکه او دا ویل چا چی ملا هم خړ شو دا هغه خلک وای لکه هغه په ابټاباد کې چې ولاړ دی خدای دې هغه کامیاب کی ډېر مزه وو کی ځکه چې نه د سړو نه پوره شوه او نه د ښځو نه پوره شوه. اوس خبره د اجراګانو راله. دی خوا وګورئ، ما ته وګورئ. یعنې مونږ په داسې دله ملک کې اوسېږو چې په حکومت کې دا هم اجازت شته چې اجرا له هم ټکټ میلاوېدی شي. مونږ په داسې ملک کې اوسېږو. مونږ په هري پور جیل کې وو نو جلیا خان د خدای وبخي د باچا خان خره وو امونږ سره جیل کې استادو د دې ثوابه دو درې بار کما سره په سن 73 کې هو بیا مې یو منکتو چې مړ دي کجوند دي خدای خبر نو یو سره په جیل کې وی و چې مولانا صاحب زچې د جیل نوزم نو په پاکستان کې به نه اوسېږم، په پټي کې به کوټه جوړوم پکې به اوسېږم. نو جلیا خان ما پسې راغی وایي راشه کنه دا وایي داسې د حکومت دی چې دا د خدای قمقل هم جېل ته راوستی دی یعنې ده ته پټی د پاکستان نه بار ښکاري. نو موږ په داسې دله ملک کې اوسېږو چې اجرات هم اجازت د ممبرۍ ملاو شوی دی اجرام الیکشن لړاولی شي. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بېرون کچرې ګېټ، اشرف روډ، سرې فقیر خان، ناصر خان کېسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاوېږي، ټېلفون نمبر دی، دو سو پچپن انتیس بارا. دا اوس د لاټین زمانه ده خدای مو ورک کا چې ورک شي چرته عقل هم درکې شته که نشته دا د لاټین زمانه ده دا خو د راډ زمانه ده دا خو د بلپونو زمانه ده دا خو د فلش زمانه ده ته به همغسې پټي کې په ډېران غول کې دله خو دی د ولاړې ځان له غلخانی د ناستې ځان لۍ د پروتې ځان لۍ د دی کور کې راشه چې درته وخیم بیا د بی د مافی اوس خلی لراله د دوی په کور کې په ټټای کې دوه قسمه دوبو پریشر لګیدلی دي دوه قسمه یو قسم دا دی چې اغا او دسمات یې وکړي نو په هغې کې به اوبه را چالو شي نو دا ځای به درته په خپله ووینځي ته به لاس نه وروړې دویم قسم دا دی چې هغه بیا بند کړي نو هوا به چالو شي بیا به درته وچکي نو ستا ډاکخانه خو دې په باد وچیږي او مونږ به همغسې په پټو کې کاڼي ځان پورې موږي. شریف په پاکستان کې هغه چا ته وایي چې هغه اول نمبر بدماشي شرابي وي زناکار وي ښځې او لوڼی بربنډې ګرځي او شاملات دي. نن هغه خلقو ته معززین او شریفان ویلی شي. تا او ما چې یو دا پټکي والا یا پرتوګ والا یا دا لوی کمیس دا وایي شیخان میخان دي. مونږ سره هلته کلي کې یو دی وایي دا شیخان میخان مال دا خانان مانان خانان مانان ارباپان مرباپان دا څه دي؟ تاسو خیال راغی؟ ستاسو د هلکانو کمیس هم دې ځای کې تنګ دی هلکه دا دې ځای کې دې ولې تنګ کړی وی چې دا رستو ډاکخانه مې ښکاري په داسې شرمېدلي بل کې اوسېږو او داسې شرمېدلی قوم دی نو ما ته وګورئ زه په دې ملک کې داسې نظام غواړم داسې نظام چې آرډر وکم چې کم نه د چا ګیره کله که سر به ترې غوڅوم کم نه کم هلک له د ښځو غوندې ویښته جوړ که نه مرداروم او دا هلک به د ځان تماشه وکړي ښځه که چا بار بربنډه په سرک ولیده چا ویې نیسئ او ویې تښتوئ. چې یوه ښځه په چا وتښتو که رانه ښځه بار راووته دا مخ مې تور کړ راوبځي په ایمان یې وایي اوس خو ښځې میړۍ له اوده پروتي چې دې لپسټک کړی او صاحبه څه چل دی بټوه يم لا په لاس تاسو ښځو له بټوې هم اخیستي دي زمونږ ښځې بټوې ګرځي دا چل پښتو مو وایئ لنګونه ووهئ دا شرمېدلی ملک او شرمېدلی قوم دی. موږ خو داسې په قهر اخته یو که نه چې هدیرې له لار شوم چې سپېره مړی چېرته شیخ میخ مړي نو آمن رسول به دعا کوي ګرمي ده او چې غوړي او سربي خله واڼه سخوندري کله آیات کرسی باندې لوټې دمو سپېګمو ته کله سورت یاسین شروع کله پکې دا شیخان आवाज کی نه صفه کوي او کوي الکه سپونه وشماري ګیره د کله شخ غلې ودرېګه کور دې وران شکن کور دې د میردین جمعات شخ غلې ودرېګه د شپې تر دولس او یوې بجې پورې دې قوم وي سي آرونه کتلي وو، بلو پرنټونه یې کتلي وو، خو زما نامه هم نه اخسته او د شپې بلو پرنټونو او وي سي آرونو ته ناست وای، نو په څلور بجې یو ګړچ درکړو، چې ګړچ یې دله درکړو، نو هر سړي د کټ نه ټوپ کو، هغه حرامیان چې په عمر کې د الله نوم نه اخلي، هغوی باندې هم بې اختیاره خدای خپله نامه واغسته. واغسته که نه؟ په عمر کې به جومات کې نه ګورئ، د الله نوم پورې به ټوکې او مسخرې کوي. آیم په څلور بجې راپاڅول، هغه پلیتې ښځې چې د شپې په یو بجه د سنیما نه تلې وې، هغه مې ولیدې چې میدان ته راووتې، ماته وای مولوی صاحب کې برسی یا الله خیر یا الله ړکه می خیال کولو چې خال می د کونډې په مخ اولید خال می د کونډې په مخ اولید جون د خوارشي چې ډیر نګدي خالونه نن مې هغه پلیتې او مردارې هم د کور مخې ته په میدان کې هغه په یا الله خیر باندې ولیدې. بې اختیاره در باندې خپله نامه واغسته که نه؟ بیا درته خپل زور وښودو؟ قوت یې درته وښوده؟ طاقت یې درته وښوده؟ ګډېده یې درته وښوده چې تاسو چاته ګډېدئ راشئ ما در باندې کوټه وغورځوله اوس خو د هغه تا بچ کی تا د خلاص کی نو بیا د ملکم دومره مبارک دی چې درې څلور سوه کورونه غورځېدلي دي نو بین الاقوام ته اپیل وکړو چاله کمبلې او خیمې راولېږئ مونږ سره خو څه نشته تاسو سره څه ځکه نشته چې هر څه تاسو نه نه فالتو کېږي، هر څه تاسو نه نه فالتو کېږي. نن ستا دا ملک کې وزیرانو بنګلې وګوره چې یو وزیر یو بنګلې ته ځي له سته لکه روپۍ د هغه په ډیکوریشن باندې لګي فرنش ورته کوي صوفې نه وې کړدې نه وې پلانې نه وې پلانې نه وې غلخانې نه وې دی به پکې بوت ته وګوره د دوانو بوتی نه دا زمونږ د صوبې گورنل چې وګوره د نږدې نه الټای بدر شي ټول چیچړی چیچړی دی او د کشر لالا به څه وایم نه خدا نور را کې وګوره د چا پوزي پیتی دي د چا سرونه چیتی سوپ یو د پنجاب دی هغه چې پکې وخی وای اوای چې پکې وخی دا وای بوت تا وګوره د سن وزیر اعلی چې وګوري ته به وای چې اوسې پیټار کې خوا پاړو دی بیم کې غږی بل یاره که په پاړو د کې فرق وای په ایمان بوت د پاړو دی اعلان یې کړی و چې شریعت آډیننس کوو. ده وویل چې زه له غوندې شراب څکم، ملکه تاسو کې ایمان یې اول خو د خپل وزیر له سزا ورکړئ که نه؟ خه د بلوچستان تارپیټو چې وګورې واسکټ یې اغوستی ته به وایې چې د تارکولو پیپې ته دې واسکټ ور اغوستی د بلوچستان گورنل چې وګورې ته به وایې چې د درېیمې ورځې مړی د قبر نه رئیس دی بیا د سند ګورنل چې وګورې د هغه هم د انګریزي چرګ غوندې ججورې راځوړند دي او یو شی دی یو مار د یو پیر نه طریقه کړې وه نو پیر ورته وی مار ته چې چاته بسوي نه ویل خچ بس امر بروانو په لار چې چا بولی دي ټوي دا خو مار دی په لښته یې وهه، په کېړه یې وله، په کاڼي یې وله، ټول ګنجی پنجی شو. چې څه موده پس هغه پیر ولیدو، امار ته یې ویل، دا ولې؟ ویل، خو تا راته ویل چې چا ته څه وایه مه. ویل، ظالمه ما درته ویلي چې چا ته څه وایه مه، دا مانا چې څوک چیچه مه. هسې خرش پرش خو کوه، خلک خو یروه که نه. موږ دوکان ته راوړو، یو خان راغلی و. زموږ دوکان کې پیالې دي هم درې دي او هغوی څلور هلکه شنې چای راوړي چې شنې چای زموږ علاقې هغه چایوالا کورواني سره پیالې مغه وړې وړې دي او خاورینې دي او خاورینه پیالې پکې غټ کټه سری ته ورسېده هغه لاس کې نیوې نه شوه هغه د کونډو عزت کی کنه نه کوپونو نو هغه نیوه نه شو داسې داسې په مکې به دي ګرمي دي لګې سو نه ګرمي چې چا اوس کړي ما ته یاره دا د څوک پیاله خدلې ساته مال چاروړي دي نه مونږ خپل نه شو واپس کړي ګران دي پیاله هم ګران شو چاروړي نه ما ورته خبر اوره غرور دې خدای معاف کړو غرور او د چوالا ته مرما اشاره وکړه قصدن چې دې پیاله کې دلا ورکړه چې دا درته پته ولګي چې دې پیښور کې داسې خلک هم شته او داسې سپیره ملیان هم شته چې زما دا خانی او نوابی په یو کوډه هم نه علي اسلامي نظام پکې دی دی خو وګورئ اسلامی نظام پکې دی چې چرته د بار ملک دغه راشي تاسو اول پیشکش د جنکو ورته کوئ د جنکو کرکټ میچ چا جوړ کړی دی اے ماماګانو کرکټ میچ چا جوړ کړی دی جنکو آکی ټیم چا جوړ کړی دی د جنکو عمران ته اپیل د چا ښځو کولو چې هی هی بیا راشه هی بیا راشه یو زړه پودړه په لاره روانو ما ته ملا صاحب لږه خبره وره مالونه مې لږه دوا وکړه عمران خان استعفا ورکړه داسې ښې غونډس کې به یې کولې ما دې کچنۍ ته وګوره زړې د هانګ کانګ نه یو خط ماته راغی چې بجلیګر ملا ته په صوبه سرحد کې او صوبه سرحد کې بلو پرنټ جوړیږي او پښتني جینکۍ پکې بربنډ د هانګ کانګ ته راځي او بیا خلک ګوري او چلیږي دا د هانګ کانګ نه ماته خط راغلی دی ته پوه شوې ا خط مې دوی ته وښوده معلوم بارک شه دا خط وګورئ دا بلو پرنټ څوک جوړوي په پېښور کې ویډیو ګیمونو دا ماشینونه چا راوړه بچیم تباه شو د مور خختک خرڅي ویډیو ګیم کتو ته پیسې راوړي خختک خرڅي دغه دا څه خوځې د ډمې زویا زمونږ حکومت غریب پریشان و چې دا شیعګان دی او سنیان دي مروره هیڅ نشته بالکل خیر خیریت دی دا لکنوال دي شیعو جلسه ته ورشه د دارې جلسه ته ورشه او زمونږ ته راشه درې اوازونه دي پکې چی یو جلسه ته ورشه امام خبره وکړي هیڅ جاړي به نور څه نشته هلته ورشه فلا بزرګ نه آسمان پہ چڑھ کر اللہ میاں سے بات واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ واہ واہ نور څه نشته زمونږ جلسه کې چرایشي نره تکبیر بل بیا د غټ تکبیر دلته نه بلا بل استاد را چغه کی چې تاج او تخت زنده باد نور څه نشته لکنو کې نه کال جګړه شوی و درې کوزي پکې مات هیڅ نشته ماوي خپنه شي خپنه شي دا ټول خلقو پوند ما ته معلومی والله کرانه نه خزه روزی بار نه رانه تکو کینو ګرځي په لار به ته داسې وګرځي لکه دا اوس چې روان تاسو د الکانو ته خیال لري چې په لار رواني یو به یو ته وګوي خلې به چنګي دی ولی د ګنډېرو دغه به یې لاس کې نیولی، ګنډېری به هم جوړوي، قاقاقاقاقاقاقاق او پلانیه او ستا خور داسې او ستا مور. هلکه دا څوک دی؟ دا مې ډېر جاني دوست دی. ها د چا خور او مور چې خراب یا خو دلای نو د دله دوستم دلای بې غیرته ته چې د دله دوست خو تم دلای کنه دا دا دا زمون قوم دی او دا زمون ملک دی الکه دې سړی ته د خزې کنزل ولې وکړ وای دا مې دوست دی وای دا څه تاسو سړی ته چې ګوره خلا پورې سپې تړلې وای سوق وای چې سوق او څوک وایي چې څه وخورو؟ د چا د سبزۍ په دوکان سبزي نه خوښېږي چې نن څه پاخه کړو؟ تاسو چې سهار لاړ شئ داسې ګورئ پرون هم دا پخ کړي وه بله ورځ هم دا پخ کړي وه بله ورځ هم دا پخ کړي وه بله ورځ هم دا پخ کړي وه داسې وایي که نه په دې غضب خو ټول اخته یې پرون مې دا ویلي ښځې ته پوښتنه کې نن څه راوړم پالک پالک دې په تندر ولګي کچاله کچالان دې خدای وو الوګان الوګان دې خدای وو نو تا خدای وو نو څه راوړو تا خدای وو دغه بلاګانې چې تاسو په کورونو کې ناست دي که تاسو خاور زوکړه کمړو مراشي په قبر می متیاز یو کړ یو کوچی او د خاري جګړه ونه دا خاریان خو ډیر چالاک دي اړنګته به کوچی ته واچول غرب رو به غرزول دا کوچه به چر پاسې دو البته یو واره رازک ته یو واره رازک اخره به چې بیا را پاسې دو بیا به چړنګ بیا بیا دا کوچه را غرب وانه البته یو واره رازک ته یو واره رازک اوس مونږ وایو چې ته یو واره بیا وکړه چې غړم غړم مونږ وچ زه خیر دې دا ظلم مړه وت بي ته تو کچھ کیسه نه دا ماشومانو کې د پیښور کې زما تجربه شوه چې زمون په پریدو کې چې ماشوم ته خزه دعا کوي کنه ماشوم ته پریدای جبه پويږي نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډېره خوشحاله شي نو ورته وایي چې بچیه خوله یې دې راته ستر کړه چې ګازارې خرنجاوې د اپریدو کې د ګازرو او د ټیپر چې دي نو د دې ډېر رواج و پخوا اوس خو اپریدي بادشاهان دي او پخوا سپېره و که نه د خپل اپریدی یم نو غزل به چې ویلې نو دا غزل به چارمان دی پېښه وره تو کې څه ډېر نعمتونه دي سپین شارې دې مولې سره دې ټېپر لکه لولونه دي ارمان دای په خاورا تو کې څډر نعمتونه دي شین ساره دې مولې سره دې ټیپر لکالو لونه دي ټیپر لوی نعمت په پریدو نو چې ماشوم ته به دعا کوله نو به چې بچي اخلای دې رو تستر کا چې گازار خرنجاوي گازر خرپول ته وي کنه کچ ناری کی چې داسې خوري نو ما وی چې دا دې خدای دې رو تستر کی چې گازار خرنجاوي ازمون مشره دا دغه دا هغه متعلق څه ویلې شو خدای دې درته مبارک کی دریو کسو نه ځان نه پټیږي یو ډاکټر نه یو دینه او یو ملا نه ډاکټر دې هم د اپریشن په وخت کې ارزه وګوري ګوري دي کنه اے ګوري دي کنه دا سمبای د دانه خطرې ډاکټر دې اپریشن کوي ګوري دي کنه دی خو ګورای یو دای دی چې خزه لنګي ګوري یې کنا او مولا دې په تخته باندې دا دا خانه وګوري درې کسو نه ځان نه پټيږي ما ته معلوم یې معلوم زما مخ کې به د توري خبرې نه کوي په کوارډ جیل کې را سره یو ما ته وی چې وای مولا صاحب هغه بم ورځي چې زه بهر وزم مال چل څه دی ویل کور به مې بچي ناستې او ښځه به مې خړ خړ ګوري چې څه شو څه په قهر اخته یم مال ښځې به دې تورې کټوای در پسې ماتې کړي کور دې وران شه چې ته تې راوتې اختر راغی اوس پاریپور جیل کې زه لګیا یم جامو کې پرتوغا خچومه چې اختر مونز بکو یو راغی نو ماته وچی څه چل دی لکه ولته لا جامې بدله دا د اختر ورځ وګوره دا د کور مینچې اوریجې وګوره او دا زمونږ جیل وګوره مه تاسو ټول هغه مه یې که نه یې زه یو موټر کې سورم چارسدې ته تلم نو یو زړه ښځه اوس په سرک منځ کې داسې داسې کی نو ډرایور به داسې خوله ور وویسته ویل بد شه جرابې نو زړه ورته وایي چې وایي جرابه به دې موري خدای دې ځواني کوټې که زه جرابه یم زه خو لا اوس د اوس څوارلسو کالو یم نه جرابې وګوره بیا دا زړې ګورئ که زه دروغ وایم راشی دا ږیره رانه کاله کوي په لارۍ کې چې جنج رواني او دوپړی ورسره ناست دي ها د زړو لاس رئیس دی که نه دغه دغه کوي که نه کوي دغه مونږ د دغه دغه اکو بکو سر سندکو غوا میلاړه پترپکو اباسین چپی چپی ورته ناسته درخانه درخانه سرغړاول توتی ورته تړل توتی په اوبو ټیټ الیس رنګ ډبلی د اوسپنې ګولی بیا څه شی شو دا بې نظیره دی وزیر اعظم نه کوزه کا او په دې مالګو منډۍ سرک باندې بروانې په ایمان یې څوک ورته اوم ګوري ټماټر ګران شو ټیپر ګران شو کچالان ګران شو پلانې شي ګران شو اوس ووره پنسن ده په دیم ټیکس لګیدو الحمدلله یا الله نور زیات امین کا کا پای د الکانو دا په دیم ټیکس لګیدو دوایانی دکان ده دوایانی په بوتل باندې به دویم لیبل لګیدلی چې سیل ټیکس 5 روپے دغوی کور یې وران شو. اوس به دا څو ګاډي درې ځورنه ډاکټر واغوستې زه وایم خورې ډېر ښه کار دی ته مو ووټ له تلې وې ته مو ووټ له تلې وې سم کار دی کاټکی مار استاد ته څنګه په سرک به څنګه ګډې دی په ډټسن کې به څنګه غډې دي په لارې د پاسه به ډول کې ته څنګه غډې دي دا کار وکا وجو بشم څا اوس دنه پرتګو باسم په دې سرک دی راکاګم په خدای باور وکا چې د شپې بجلی والا راواستل چې ترانسفارمر کم ځای کې ولګو د شپې زه به تاله ووټ درکم زه تا نه ښه ظالم سم شئ سم که سبا الیکشن شو بیا به مو ګورم ما چې کوم ممبر په حق کې تقریر کړی دی داسې به مې د لاسه ودرولو ما چې کوم ممبر له تقریر کړی هغه اړو خدای پاس کړی نه دی دا شکر دی کینې هغه خبیث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو جودرګه په دې یونیورسټۍ کې مې دوه دروري تیرې کړې کلمې مال تیرې کړې کلمې تیرې کړې مالو وایي چې په موږ د خزې په درې کاڼي طلاقي چې موږ به تختونه ول په موږ د خزې په درې کاڼي ته تخت بنا ټیک شو د خدای شان ته ګوره مال بیا کلمې تیرې کړې چې دا بنویم چې زبدا وکم بے نظیر یو پوسټر چاپ کړو چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ہے ہمارا عزم کیا ہے غربت کا خاتمہ آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں رستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے الته څه خدای والي یوګي الته په بم کې والوزي دا لټوي دا بلاندې مونږ غرق نه کی پوه شوې و څه پته لګي او دلی کرا جمویا کوئی رونے والا نه مونږ خو د دلی راجګان یو په مونږ خو څوک جړا ولام نشته په لاور کې چې کومه دماکاو شو هغه ته خبري حکومت سه اعلان وکړو 30000 روپۍ مړې ور کوي او 10000 روپۍ زخمی ور کوي حکومت ورته دا اعلان وکړ 30000 روپۍ چې کومړې ده غلطي صدر لعنت پاغه چا زما زوی او زما رور او زما خزه او زما بچی به په بم کې والوزی زه به 30000 روپۍ لم زما په ومه پیړۍ دی نالتی خدای دې زما کور روان کی چې زه به 30000 روپۍ باندې خپل مړی خرڅوم دا شرمېدلې قوم دی دا هغه ذلیل قوم دی حکومت 30000 روپے ورکړي چې خیر ده کبم کې والد خیر خیر دي شهید شو شهید نه لم خلینا توبه سمات شهید شو دا خبره زمون چې دی دا افسانه دي لکه د افسانو کتاب سره د شپې خوب نه ورزي او د افسانو کتاب ګوري او زړه په خوشاله دا افسانه دي تاسو یې راوځئ او موږ یې وایو، تاسو یې اورئ. لکه پخوا به ښځو په کورونو کې جنګنامې ویلې، نو ښځې به ورته راټولې شوې او جنګنامه به یې ویله. نو یو ښځې به جنګنامه ویله او نورو ښځو به ورته او د شیعو ماتم خانې ته ورشه، ته په ایمان وایا پښتو کې در سره خبرې کوم مولانا صاحب جب اردو وا کې دې شي تاسو په پوه شي ویني پښتو کې وایو چې خېټه د یو پر سیدلی او تیزونه بل چې د د خېټه کینی ها خېټه ستا پر سیدلی او تیزونه زاچو نو ستا خېټه کینی چې سو پورې تا په خپل ټیز نه اچولې دی خو وګوره زه تاسو پیژنم دا دا پولیس والا دي دا کله کله ماته وایي دي لک خطر دا او پلانې دي مالما دا قوم پیژندلې دي دا انګريز جوړ کړي قانون په پا پاکستان کې دي هندوستان تا سره آزاد شوه دی خپل قانون دی چین تا نرستو آزاد شوه دی خپل قانون دی هغه میزایل اوس جوړ کړی دي چې 15000 میل کې بډس کوي امریکا په یارا کړی دا مونږ یو غوریش دغه جوړ کړی دی خیال دا غوري مزه لغه څه شه ده لکه دا پټاخو دزي نه دا ماشومان دا باز په اخبار کې غوري مزه غوري مزه غوري مزه دا د څه چلو یو دومره سټه غول چا کړی یو سړی ویل چې هو نن ته سرک جوړولو چل نه درځي کوارټ روډ های وی جوړیږي دمره دمره چینیانې ورته راوستي راوستي دي کنه او دوی ته چې دا څوک دی سپرنټنډن انجینیر دندندن انجینیر بربربر انجینیر د انجینرانو تر اوسه سرک جوړول نه دي زده کړي دلته یو بل محکمه ده پی ډی ای ورته وایي چې د ټاپ ګڼ کپانې په دې کې را جمع کړي د ټاپ غلا او ګڼ کپان که دیوال له چونه ورکې را بشي قانون دی لاس کې واغستو چونه کې نقشه دی جوړه کړې ده ورسره مجسټریټي صاحب او ورسره پولیسي مړه خدای ته ګوره چونان قانون دی لاس کې واغستو قانون دی خزه خو چې بیا نه خیال کوه دا میکمی یو میکمه ما ته وخایا یو محکمه چې هغه په دې ملک کې د قوم او د ملک خیر خواوي شتا شتا لکه یو محکمه ماتا کله کله سو کوی چې ته د پولیس بد نه وې د پولیس نو مال پولیس کې نه زما ترشتا نه مې ماما شتا نه مې زوی شتا نه مې پلار شتا خو بد زکه وې ما چې زه د لکو روپو غل ته څه نه شم ویلی نو د پنځو روپو غل ته ولې بد ووایم داسې ده که نه نو هغه ورځ مې یو مې مجلس کې ووی مال دا بارډر او ملیشا دام راولئ پېښور ته چې د شپې په دې کوڅو کې ګشت کوي که نه هسې څه کوي چې ناست سرحدات کا پسا تئی نتا سو کم سرحد کی روکڑا کشمیر کا معاملہ بھی زیرے باس آئے گا میں جب امریکہ جاؤں گا نا تو کشمیر کا معاملہ بھی کشمیر کا معاملہ بھی زیرے باس آئے گا پنځوس کاله وشو کشمیر کا معامله جهړې به چاهېږه دومره غوندې کشمیر هم وانه غستو بنګال در نه کټ شو تاسو څه توره وکړه څه توره مو کړه نیم پاکستان در نه کټ شو کشمیر په پنځوس کاله کې تا پې سوونه خلک مړه کړه تا څه توره وکړه په کشمیر کې ناره تکبیر یا دې چوکا کړه نر مولا پښتون مولا غرق شو نر مولا بیړه غرق شو د پښتون مولا بیړه غرق شو د بجلیګر مولا بیړه غرق شو چې تر اوسه پورې په خدای قسم که استوره وکړه استوره ورشي په کشمیر تاسو باندې ویلي چې سل پاپړ د یو لور ویلي بم کنه نن هغه پاپړو درنه کشمیر قبضه کړي ته خو دیواله هندستان تا سره آزاد دی نن خود کفیل دی نور ملکونه د دنیا وګوره ته په ټولو مرد خراب امریکې خدای دې وبخا په خواب مې خراب لندن برتانیې ملک الزبت خدای پاک دې ډېر ډېر خوشاله کا ټول مرم خیرونه وختي دي ته مې بل ورځ وې په آرام کېنا ویلې ولې مالګیدړ ته چا ویلې چې دا چغې ولې وایي هغه ورته ویل خلک یارومه ویل دا ټیزونه ولې اچې ویل زه هم یارېږم په آرام کېنه کله یو ټلیفون کوه دا به دي څه چل کېږي دا به څه چل کېږي او زه به په منځ کې ناست یم اول به بجلیګر بولا چې پکې مړ شي خدای دې دا ټول پېښور مړ کړي که نه ده داسې ما وې چې د مسلمان نه زما دا توقع نشتا چې هغه د امریکې نوم بیا او د سوالي شتا خاص کر دا غوړ غوړ چې دي دا ریګمال کړي چې دي دا د امریکې نوم دی او داسې نشي اغسته ها په خدای مې دا یقین دی چې بوش با خدای کباب کوي او خزه به مسلمانیږي او زه به مشرف ته نکاح تړم چې راشه یو خو ځان سره ګرځې یو ور سره بلم بونډه ده چې د دغه هم درته نکاح وتړم ځکه چې خلک یو خزونه په منډه دي یوې نه په منډه دی وایه لکه که نه ته هم ترې په منډه یې نن وګورئ نن وګورئ ستا د پېښور شادي حالونه د لویو لویو پښتنو منګ پښتانه منګ پښتانه منګ پښتانه هغه پکې په شادي حالونو کې وی کنه وی سړو سره په یو مې دروټه خوري کنه خوري چې زما خزا زه ځان ته پښتون ویم او زما خزه پردي سړي سره په نیز روټۍ وخوري زما په دغه خزه د ټول پاکستان خره واچوم دا نن داسې د اوس ملک شو کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړی چې خزه په شفی مارکیټ او په کوچی بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره وای په ایمان دې بازار کې ایک یې پاره نه دفکر ایک یې پاره د خدای د عظیم غه د پاکستان حکومت که د پزړه کې دا نه چې د پاکستان خزه به په کورونو کې بندوم الله دې د زیاولک غوندې په اسمان کې ټوکړې کا د پاکستان خزه دومره لره لاړې ها اسان چل دی یو خزا که د معتبر نه وي د غریب خیر دی د کابلای په دې گیټ کې سر لاندې او خپې پاس ځوړندومه او اعلان کوم چې کومه خزه بار وروته دا به حالي کرانه خزه وروته ګیره مې کله کوي خو پوه دي چې په دبلدي نه اړېدلی یم نړۍ دبلدین دی هغه ورځ ناست وم د یو تیکو والا د زوی جنج تېرېدو نو تیکو والا ورسره ما ته داسې وکتل وایي ستا مال په کومه نو بیا مې ورته وایي مال لکه مبارک شه د زوی واده دی ویل بس هغه رامیان هغه ډولکې هغه ګولو مال یو شوق مې وشو خو دروته نه شوم ویل څه مال بس دا مې شوق و چې دې ډولکي ته ځم لږ ګډ شم چې تاسو جنګ تیریږي کنه چې ځم لږ ګډ شم ویل ولې مال د ډم قوم امامم ډمی زه ستاسو امام یم چې تاسو ډمان یې نو زه نر پاتې کېدی شم ستاسو ټول ودونه لعنت دی په پنځه پنځه زره روپۍ ورته موټر سجاوئ شاله دې کې بسې ما به ماما کې نوی نن په ډولای کې او ور سره دون دونیم ناستی مخی زه چې په مال دکان کې ناشته مو دا دا موټر را باندې تیر شي نو ما نه دا رایا چې ما به ما ما کې نوی نن په ډولای بیا زمونږ یو اشنا دی د هغه واده و نو بینډ یې پرې راوستی و ما ویل لکه دا دې څه ارامتوب کړی دی ویلې مور مې وی چې اخریني دی اخري زوی مې دی چې لږ ارمان پې وباسم وای په دغه مور ته سټکوری شي دغه زړې خدای په په ګرنیټو لګاوه نن زړې چې څومره ورانی دي اوس خو بل مزه جوړه شو د سړو پتلون ارتی او د جنکو پتلون پت پتلون سټایل دا پنډای پکې راوتی او پتلون سټایل پرتګ نن جنکو جوړ کړي او دغه ډیپو دی دیخوا وګورئ دا به تاسو لا ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون، کچهري ګېټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان، پېښور ښار کې د ناصر خان څرار ساعت ملاوېږي. نن تاسو په څه مین یی دا پتلون سټایل پرتوګونه چی نن ښځو جوړ کړه په دی مین یی دا پرتوګ او دا دا زیده دا د دې ځای ته راوستو چې رستو دا ډولکی په کې ښکاري الکانو پتلون دومره تنگ کړو چې هغه په کې رستو دوپړی هغه گئی خزړې خزې خو غټې شوي که نه نو دا چلې کړی او دا دغه دومره دومره یې ده ټیلټیز هغه ته دا سپینګیری ډیر ګوري نو څه کې نن ټیپر د سبزی دکان ته ودرېږه او پوښتنه وکړه بینډۍ وګوره بینډۍ سهار کله سبزی والا نه ځپه چې بینډۍ په څو دي وایي جي سټ روپۍ کیلو په منډۍ کې دي مال دا یو وړه وړه ځان کې منډه مونږه بنډای نه خورو لو لو ټینکر ته ډکیږي او امریکایانو ته ځي کابل ته نن ایم پی اے صاحب سرم دا څه کوي لکه څوک چې حمله ونه کړي دی د نری او غټ تکبیر همدغه نری او غټ لای ټول ارامتوب په تاسو کې ټول ارامتوب په تاسو کې دا دې سټیج ته دا خلک رسول تاسو دي که نه دي سبا د ناظمانو د کونسلرانو الیکشن بیا شروع کیږي تاسو به بیا راپاسي او ډولکي به غږوئ پلانې زنده باد پلانې زنده باد د یو دومره کونه ده مخې سر مخکې دي او کونه یې وروستو دي پلانې زنده ده بیا به سبا ولاړ یم تاسو مونږ ګرمه مانه دی وکړ زه دې په سوی ګیس روټۍ نشم پخولی سوی ګیس آټ پرسنټ نور ګران بجلی آټ پرسنټ نور ګران پټرول آټ پرسنټ نور ګران مطلب دا دی چې دا غریبان د خانه خراب بچی چرته پرشکه کین کیننی او په سوزکای کین کیننی چرته په مزده کیم کینن او شاهانو لا 28 وزیرانو لا په مرکز کې په 28 کروڑ باندې موټرونه راغلي یو یو موټر په 1 کروڑ روپۍ باندې یو یو موټر تاسو باندې ټول ورځي هم ګرځي چې غي باندې در باندې وي تلار شي د سپي غوندي په سوړه کې نه نوځي او خان چې د لار شي په بنگله کې سم اوس اوس د لونو د واده کارډونه مليان چاپ کوي مليان په کلی کلی چې میری پیاری بیٹی کی شادی ہے اور آپ سے درخواست ہے نور آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اپنی دعاؤں کے ساتھ ان کو رسخت کریں بے دبی دی معافی زما خلا لگا بیڈا بادا یہ اور آپ آندے اعتراضوں کو چتر نلی بات سال لور دسو کا لوگ ویل دوسو کا لو من هغه تکړه و مړه مالکه ماشومه د دعا ضرورت دی ورته هغه خو لویه بوره وه زمونږ ښځې که الله پاک دوی ته د چرګو مرض راولي خدای چې کله وبا راځي الله دې د پاکستان په ښځو راولي ټول امین کوي خدای که زمونږ مور او خور پکې وي او ښځه پکې وي خدای دې د چرګو په مرض مرداره کړي سړی نری او غټ تکبیر پرېږده په ارام کښېنه دغه وخت کې نری تکبیر او بیا وروسته هېڅ هم نه غوږ کېدی سړی لا اوده پراته وي په کورونو کې او ښځې بیا داسې وي که نه وي که نه دغه دغه خدای دې کور روان کنو د دې پوزې ستر ډیر ضروری دی چې دا پوزه دې پټه کړې ده سبا وای د پاکستان به څوک څوک جاړي غریب به جاړي دا غریب د سور بچي چې دا نن پی بجلی اوس چا چې ټراکو چې بجلی مهنګي اوږي ډیر شکر چې خدای پاک هم د پکی لاندې مکې نه نه سوی ګیس مهنګا اوږي اچھا وای چې په سوی ګیس روټه هم پخه نه کړې اوس درته بمبو تم میټرې لګي